داول صورت مسله د توحید او بیا دا صورت پتریو حیثو یا تریو خبر مشتمل اول تری آیاتونو کې داول توحید او پینځه صفات در ولزت چې الله سره څوک شریک نه کړي نو د بنده حق بیا دا دی چې الله به د ده حاجتونه ضرورتونه پوره کوي خاص کر د حدیث په روح سره جهنم نه به بچ کوي او جنت به ورکوي په دې خالص عبادت دغه مخکې دعوه د توحید دعا او درخواست دی او د دریو ډلو ذکر دی تعلیم الدعا او ذکر د فرق سلاسو د مخکې مضمون سره مناسبت او ربط هم دی مخکې مسله د توحید بیان شو دلائلو سره د نتیجې عقیده د توحید مسله د توحید بیان شوی و نو دې یاد کې د نصرات المستقیم په دغه عقیده په دغه مسله باندې د استقامت وایي، توحید متضمن لسوال الهدایة الی طریق اهل التوحید، دې کې دواړه درخواست دی، د هدایت د اهل توحید د هغه لارې، دغه مخکې توحید چې بیان شوی دی، نو الله په دې مسلک کې او د اهل توحید چې مخکې کوم تېر شوي دي، انبیاء، صحابه او اسلاف، بلارا نه هم دا معنی ورکی علماء دو درې دی وجه نکړي چې هدایت په قران پاک کې په ګڼ مانو راځي د هدایت خپل درجی لنډه وین تقریبا سلو یو هدایت په معنا د انابت او طلب د یو سړي په زړه کې طلب پیدا شي انابت قرآن پاک کې د هغې په خپلو موقعو بیان شوی دی سورت شورا کې راځي ويهدي إليه من ينيب هدایت معنا هم د انابت نه بعد د هدایت حاصلول چې سړي ته هدایت حاصل شي حاصلول نو دا قرآن کې ګڼ ځای او درېیمه مرتبه بیا ده استقامت اول تلوي یو سړی کی د حق طلب دی حق راته معلوم شی نو دی ګرځی نه الله یې ځای ته ورسوي په دې انابت او په دې اراده او طلب هغه مقصدي ځای ته ورسي نو هدایت وشي نو بیا چې ځای ته ورسي مثلا قرآن ته کېناست هدایت حاصل شو نو بیا استقامت سوره کهف کې د اصحاب کهف متعلق راځي دی هغه سم آیات وربطنا على قلوبهم مونږ د دې زړونه مضبوط کړي پټنې په لګولې اته سه هدي چې بیا د ټولي دنیا مقابله هم دې د حق نه نشي اړول لکه اصحاب کهف بادشاه ملک دنیا خلاف دی او دا خپل حق نه اوړي نه بلکې دا حق یې د زندګۍ مشن دی دا داسې مرتبي دي او دغه د هدایت مطالب کتابونو کې دا وایي زمونږ کوم درس نظامی کی کتابونه پڑھاوی دلته مسجد ځای کې کین او کاله مقابله کې د مشي د طرف کې څخانه دا خودل دې ته اراده کوي او دین دې عیسی المطلوب هغه مقصد ته رسول بل سړی دې تا وته یره کې څخانه ته تلوار دې دې مینا دې دلاس نو دي شي ځان سره دې په موټر سایکل سایکل رکشه کې کینې یو صراط مستقیم صراط مستقیم مفسرین هم معنی کې مختلف سو کوئی صراط مستقیم نه مراد اسلام سو کوئی د پیغمبر طریقه وغیرہ نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ په ځمکه نقشه جوړه کړې کرښې نه غراخ کا او د دې کرښې په سر باندې ښي او بس طرف ته کږې کرښې را وې دانې د چې دغه دا صراط مستقیم او دا دې خوا دې خوا دې دا سبل شیاطین د شیطانانو لارې نو د اسلام د دین د قرآن دا لار دا الصراط المستقیم او قران کې وګورو چې قران صراط مستقیم څه ته ویل تفسیر د قران په قران سره د قران د تفسیر غټ سلور طریقې تفسیر ابن کثیر والے لیکلي دا نور تفسیر یو تفسیر د قران په قران د قرآن کې یو ځای کې خبره اجمالي ذکر شوي بل ځای تفصیل او تفسیر کړي دا د قرآن په تفسیر کې د ټولو نه اوچته او اعلی طریقه ده تفسیر القرآن بالقرآن پای باندې علماو کتابونه لیکلي تفسیرونه چې د قران تفسیر په قران سره کوي پای کې یو تفسیر دی د عربو یو عالم لیکلی دی اوسنی تفسیر ازواع البیان ازواع البیان دا تفسیر لس جلد کې به هم دا طرز دی چې د قران تفسیر په قران سره کوي او یا تشریح په بل آیات نور آیاتونه دې کې نور هم ډېر تفسیرونه شته خاص کر دا طرز دې دور کې زمون مشایخ زمون علما مونږ دا چلو اکثر انور مرسري او زیات تر توجه زمون په دې تر بل احادیث سره کیږي مفسرین او عالو سره په تفسیر القرآن بل قرآن دا زمون د دې طرز او طرز تفسیر امتیاز په دې باندې چې دی حدیث راځي دا درېمه طریقه د تفسیر د قران هغه د په اقوال د اصحاب کرام آثار د اصحاب کرام اصحاب کرام تفسیر دی لکه پرون ما یو تفسیر والی ور حواله ور کړې دا یو تاریخ وی لکه مشهور دی تفسیر دی عباس تنویر المعباس من تفسیر المعباس هغه ملاوی ایډیشن هغه تفسیر ابن عباس دی هغه د علی بن طلحه روایت هغه مضبوط دی هغه کمزور نه نه هغه چرته راټول وایي نو دغه سي د اثار کرام اثار اقوال هغه تفسیر ځکه د قران تفسیر په قران دا د الله کلام دی الله په ډیر خپوي د فقهاو طبقه ده نو هغه اووه طبقې فقها د هغې بیان د شامي مقدمه کې دارن د فقه اصول د اصول فقه کتابونو کې اکثري زما یو مختصر کتاب دی د اصول فقه مطالعه پای کې شته بلکې ایم اسلامیات یو ګایډ دی ګایډ صراط مستقیم قرآن پاک کې تقریبا څلور شیونو ته ویل شي یو توحید او عبادت دویم د پیغمبر سنت اتباع سبیل الرسول دریم قرآن او سلورم دا مکمل دی دا سلور د صراط مستقیم معنی او مصداقات قرآن کې په خپل شته ښکاري اول مو ویا صراط مستقیم توحید ته وایي په دې ګڼ یاد دي دا غي نه تاسو نو دا ته د مرسلینو نه کېدل انک علی صراط مستقیم په صراط مستقیم نو ستا دا طریقه ستا لار صراط مستقیم سبیل الرسول د پیغمبر لارې ته صراط مستقیم ویل شي دا نو صورت زخرف وګورئ 61 آیات سورت زخرف البته صراط مستقیم د پیغمبر سنت او اتباع ته ویل دي نشته نصیب بارا سورت زخرف ایک سٹا یوش پیتم صراط مستقیم قرآن ته ویل دی قرآن قرآن ته صراط مستقیم ویل شي سورت انعام وګورئ 136 آیت انعام نحو سپارہ د قرآن د آیاتونه الله وی په تفصیل سره بیانو هغه چا لره چې نصیحت قبلې نو هاذا صراط ربک مستقیم قرآن ته صراط مستقیم دی یو بل معنا اخیری چې صراط مستقیم مکمل دین ته ویل پوره دین هم دغه صورت انعام دعایت نمبر 151 دا ټول د دین بیان یې کړی دی. دا چې تاسو وګورئ که نه نو دې کې پوره دین دی او دین یو څو خبرې دي عقاید اخلاق معاملات معاشره عبادات هغه ټولې خبرې دې کې شي ټولې پکې نو دا پوره دین شو دا پوره دین چې بیان کړي ورپسې 153 کې وایي وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه دا پوره دین دا زما نیغه لار ده نو دې پسې شئ ولا تتبعوا السبل او د دې مقابله کې نورو دینونو او لارو پسې مه ځئ فتفرق بکم عن سبیلي سمې لارې نه ور جوړ کړئ د مکمل دین دی صراط مستقیم دی دا قرآن خپل تفسیر دی یو انعام یافته دي دویم د غضب او د ګمراهۍ نه بچ دي دا او اشارتا دې درې ډلې معلوم شي نو د بدل او د صفت معنی به دغه جوړ شي او یو معنی ورته علما دام کوي چې دا غیرو په معنی د لا اخلي او دا سو ونقاح نه ده چې بس پته نه کې دا بس شي او وسیله په غواړي ستنه هم پکار صراط مستقیم غواړي نو دا نه خیالامي معلومول غواړي اقرانو خو دا قران دی دا توحید دی دا سنت دی دا ګور دین دی دا صراط مستقیم په دې روان شي او رسو چې بقره شروع کیږي ورپسې یې کوي ذالک الکتاب لا ریب فیه تقریب ذالک الكتاب یو خو دا مسله حل شو چې صراط مستقیم د شي متوي دا رټي ګول وړ قران توحید سنت ورته او دوی مې نه خیال مې وکړي چې سره دا داوا کوي چې زمونږ لا نه را مونږ په نه غلای باطل نه باطل غلط نه غلط هم چې انسان ته صراط مستقیم وایي الله پاک احسان دا مسئله دنیا کې حل چې صراط مستقیم خو یو تقی ته وایي چې دا تشریح وکړه بلې نه خدا ده چې صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم کې دي انعمت علیهم څوک دي نو د هغې تفسیر کې مفسرین مختلف اقوال را نقل کوي که مو وایي چې راشه د قرآن د تفسیر ټولو نه جامع او بهتري سورت نساء وګورئ منعوم منلې څوک دي انعام دارې دي چې الله په انعام احسان کړی دی د الله رب العزت نه خپل ته پوښتنه چې دا انعام تا پچا کړی هر تا وایي سورت نساء 100 نه سورت نساء 69 یو کم او یا یو پیغمبران و صدیقین و شهدا و صالحین صحابه دا خلک دا منو مړی پیغمبران او صحابه کرام نو صحابه کرام او انبیاء منو مړی دا معنا ده د صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم معنا الله چې تا په نام احسان کړی دی یعنی انبیاء او صحابه لپاره راته او ورپسې دی آیات کې بسوجو کې کنه نو بس مقصد کې ګډوي جوړي یو انبیاء دویم صحابه ځکه صدیقین شهدا صالحین صحابه دي او کنه نور معنا عام وای نو نبی انبیاء علیه السلام یو ډول دویم صدیقین هر دور کې صدیق شهدا د هر دور صالحین د هر دور نو دا سلو ډلې شوی او پینځمه پکې بله وحسن اولائک رفیقا خدی دا خلق په دوستانه کې سما اشارتن دی او بیزم ډا معلوم ادا چې د دې خلق سره دوستانه او تعلق دې سره تعلق نو دا ما کې مو وی چې صحابه وایو ګل وحسن اولائک رفیقا با د اصحاب کرام په روان خلق شي تابعین او تبع تابعین هم پکې نو بس دا دې معلومه شي دي په لار روان نو څه ګورئ کوم خلک چې دشمنان صحابه دي د اصحاب کرامو دشمنان لکه شیعه او روافض دا خلک د دې څه معنا کوي صراط الذین انعمت علیهم انعمت علیهم بسوټ چې صحابه انعمت علیهم نه بل وخت کوم ځای راځي او د دغه آیات د سورې نساء او یا سمت دی شهدا صدیقین صالحین طبعا رد ته پاغه خلکو چې کوم خلک صحابه په منی خو ور پسې لاندې تابعین او تبع تابعین نه مني د دغه اسلام خلاف د دغه خلکو خلاف دي ته پس پک نظر کوي لکه غیر مقلدین وغیرہ ناغا امام ونی په پکې لا ستوي او امام شافعي په کې ستوي هغه خلک دا عدالت بیان شوی ثقتوب بیان شوی نو ټول دنیا دا په ثقتوب او دا په تقوا علم متفق دی اوس داسې یو عالم چې دا په علم او تقوا ټول دنیا متفق دی او هغه پسې سپی کوتري پاسي وي داسې داسې دا په اسمان باندې دکان دي ګوري خپل مخ راکو او دلته د دې سوارلسمې زمانه سوارلسمې صدې دا دواړه خبرې چې یو ځای شي دینه هدایت جوړیږي دا صراط مستقیم که چرته رجال الله سره پریدي او صرف کتاب الله وایي نو د کتاب الله تشریح به هغه کوي چې خپل ذهن کې کوم راځي زموږ څنګه نن سبا پرویزیان منکرین حدیث قادیانیان نو دا تشریح به یو زما استاد یې له مولا ذهني او یو به دا خلک وي نه پې ښه پوهېږي خو زه ورته پې ښه پوهېږم دا خو ساده خبره چا چې قرآن برای راست دای په مخ کې نازل شوی د هغې د دې قرآن چې شمدید به وایي نو د قرآن په تشریح او د پیغمبر په ارشاداتو به دا صحابه ښه پوهېږي او برای راست د صحابه شاګردان تابعین او تبع تابعین ښه پوهېږي خو د نن سبا مولا اسانه خبره نو په خپل کوي نو تشریح د قران او سنت به شک د اصول دي دغه دي دوا او تشریح به هغه چې کوم اسلام دغه دي او په تو نه تشریح هغه چې زماده مزاج او ذهن څنګه دي بس لا نه خطا او دوی مړه بل طرف ته پاتې افراط تفریح نو نه بس مړه قران او سنت باندې عمل مونږ لا ګران دي یهودو او نصاراو کې ډېرې فرقې جوړې شوې او یا او دوه اویا او زما امت کې به درې اویا جوړې شي ټول به جهنم ته ځي الا واحده سوا د یوې ډلې مشکات شریف کې هم دا دی حدیث سوا د یوې ډلې صحابه کرامو تپوس وکړو من هم یا رسول الله دا یوه ډله ناجیه چې نجات به مومي دا څوک دي نو نبي علیه الصلاه والسلام ته فرمایلي ما انا علیهم واصحابي قد مننه نور مزر مخکې رسو شته هغه قرآن چې کله اتی الله او اتی رسول وای نو هغه اصل اصول بیان او بیا د دې په ځین کې اولو الامر مشتا دا اولو اجتهاد مشتا فقها مشتا تابع تبع تابع مشتا صحابه مشتا دا خلک دي رجال الله دي ممنون علی خلک دي یا خدای فاتحین را ممنون علی ان تعالی هو واسه بیا رسوای دغه چې وایي نو بیا وسره دا او کېدې شي دوی نه چې زموږ شیخان یادوي نو ستاسو د شیخانو نوم ته ته نه څه وایې چې ستاسو شیخان یادوي نه مو نوم لري دغه چې کوم قرآن او سنت نماز اشاره وکړي بهر دا خبره یاد ساتئ دا صراط الذین انعمت علیهم دې د پاره وي د اعتدال برقرار ساتلو لپاره صراط الذین الله دا کسان انعمت علیهم چې الله تعالی انعام احسان کړی علیهم باغی باندې چې پیغمبران صحابه او د دین مشران او اسلام دي غیر المغضوب علیهم دا یا ساته دا زموږ د اکابرینو زموږ د مشایخو زموږ د استادانو د تاریخ او د موږ ته ذهن کې خو الحمدلله حق او سچ خبره یو خدا چې د اصحاب کرامو او د تابعین تبع تابعین او اسلاف دین مینه زموږ ډېر به یې منه د کوم زړه نه چې د اصحاب کرامو مینه او د اسلاف دین مینه نه خالي وه نو یاد ساتی دی هدایت نه شي دا بنیاد حب دا صحابه کرامو تابعین او تبع تابعین اسلاف دین یو دا ډېر لوی نعمت سړی په اعتدال باندې دویمه دا چې په دې مونږ پوه کړو چې اکابرین دغه کیږي ځکه صراط مستقیم اول دی ورپسې منو مونږ لري نو یاد ساتئ چې ما اکابر پرس جوړېږي ما اکابر ګستاخ جوړېږي بلکې اکابر شناس احترام ادب په خپل ځای خو که چېرته خبره دی او بزرګ دی او اکابرینو نو قرآن سنت سره انسان دی کنه انسان دی کنه یا خو یو پیغمبر مونږ مونږ چې هغه معصوم نه خطا دی نو انسان دی غلطی کی او په دې کتابونو ډکې علماء په لیکلي زمون فتاوی شتا دا کتابونه زمون د دیوبان کابینینو کې مخکې کابینینو یو فتوا ورکړي نو سنی را پاسې دی یرا بس انسان دې دې کې خطا شوی دا مسله دا جزئیه وته نو رسې فتوا دا سینه دا داسې وینځ خلاصه مطلب انسان دې غلطی کیږي او دا هغه بیزتی نه کوي مستخیل نه کوي چې بیزتی وکړي بیزتی مکوه خو دا ده چې تا ته دلیل معلوم شو، د دلیل په بنیاد هغه دلیل والا خبره واله ده، ته بلکل احترام عزت په خپل ځای، وې سړی الله دې اجر ورکړي، انسان دی خطا شوی وای، خو خبره دا ده اوس دغه انصاف دی ښه دې کې مې افراط تفریط بعضې د علماو نه بزرګانو نه چېرته غلطي شوي نو هغه راوالي نو په هغې باندې هغه د ایمان اسلام نه وباسي دا هم زیاتی دی دا خو بلکل مسلمین والا عقیده ده مسلمین نه دي په دې ملک کې یو فرقه داکابرو ډیر مسلمین او دارن عثمانیان کراچۍ کی بنیاد څه ماسټران ماسټران دی هغه سره تحریک شروع کړي د توحید چې وی په دې خلک دوکه کیو د سنت نور انتهایی ګستاخ دی اسلام امام احمد ته بدر دوی امام بخاری ته بدر دوی شاول الله ته بدر دوی ولې دای چرته په کتابونو کې چرته کمزور روایت راشي یا کمزور خبره یو ګوره دا د قران خلاف کفر کړي بس کافی ده نوز بالله دام ډیر خطرناک خبره وریا ساته د اسلاف او د دین او د کابرو بارا کې داسې سپک خپل استعمال دا تبعی پیسې ها او که چرته غلطي وشو نو بیا دا بل طرف هم غلط دی چې نه جی بس دا غلطه صحیح ده نه نه بس انسان نه غلطي شوی نه دلیل دار بس خبره ده چه نه غضب شوی دی په دوی او نه ګمراهان دي د غضب او ګمراهۍ نه بچ بلکې منومون علیه ښه دا مغضوبون علیه څوک دي او ظالم څوک دي ترمذي شریف راواخلی نو هلته حدیث را نقل کړی نبی علیه الصلاة والسلام د دې باره کې وایي چې مغضوب علی یهود او ځاني نصارا عیسایان حدیث نه تشریح شو خو یو خبره لا پاتې هغه دا تاسو خیال دی که د موضوع نه دی نه صرف یهود شي او ظالم نه مراد صرف عیسایان شي نو بیا دا قرآن خاص نه شو قرآن خاص کیږي په دې ځان پوه کې چې د تفسیر قران تشریح وضاحت په حدیث سره دای د پارا د اصول او قاعده یا سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله په حدیثو کې د یو آیات تشریح کوي تفسیر کوي او کله تمثيل بیانوي په دې فرق کله تفسیری کله تمثیل تمثیل معنی مصداق یعنی کله خود تشریح کول غواړي او کله په هغه دور کې مصداق ښودل غواړي نو په دې فرق ځان پوهوئ غلطېږئ به نه کوم خلک چې په دې فرق نه پوهېږي نو هغوی دا د نبي علیه الصلات وسلام د مغضوب علیه ظالم مطالب چې دا یهود او نصارا دي دا تفسیر وګڼي نو دا آیات یې پورې خاص نه نه دا تفسیر نه دی دا تمثیل او مصداق دی تفسیر قرآن نشته او په قرآن نه دا تفسیر کوو نو خدای خبره که تر ماښامه ختم شي خو دې درته لنډ لنډ ښیم به زر ولیکي دا یاد ساته چې مغزوبون علی چا ته وایي او ظالم چا ته وایي قرآن پاک کې د غضب او دلالت اسباب بیان شي قرآن کې خبر شي او دارن د زلالت اسباب بیان شي ارا هون کې دا غضب او لعنت وګوره یو څو د تزوی یو قران بیان کړي سره د علم سره د علم د قران او سنت نه انکار دا سبب دی د غضب او لعنت لکه سوره بقره نوسی آیا یو کم نوی دا مخبل راځي مخکې راځي زه لړ نړځه کوم چې وخت بیا ډېر شي د علم سره د قرآن او رسالت او سنت نه انکار دویم د قرآن صاحب قرآن سره زد او بغض ساته نه به آیا دام سبب دی د غضب ولانا دا کتمان حق حق فټول دا سبب دی د غضب ولانا 159 آیا دام سبب دې د غضب او لعنت سورت شورا شپاړسم آیات دا هغه دا غضب او لعنت اسباب اوس وګورئ سوچ وکړئ سره د علم انکار حق پټول د قران او صاحب قران سره مقابله قران او توحید کی جګړه کول حق پټول اته د نبی علیہ السلام په زمانه کې د يهودي په شکل کې وو او په نن سبا زمانه کې په شکل کې تاسو ها بیا دا شاو الله صاحب د کتاب حواله زمه ایسا منور خبر واځي ځوانینو ګور د زلالت اسباب وګور یو زلالت دي ته وي چې یو سړی حیران پریشان چاو منم او چا پسې لاړ شکیا دا براشي سورته شورا چولا آیا سور لسم سور لسم آیا دا د قران نه لوندېدل او د قرآن نه بې علم او بې پوهې پاتې کېدل سورت بني اسرائیل بهتر آیات شرک کول شرک ایک سو سولہ سورت نساء دارن بے دلیلہ دا نه بل دا چې شک کی شک کی امی چون مون چا پسې لاړ غیر الله تعالی مدد شوی شرک کول بے دلیل خبره کول دا دا نکاح نو دا د زوالي نو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دقه سه به علم خلق سو کوچ ګورو عیسایان علم شیخان نبی علیہ السلام مزدا کو عیسایان اوس چې چا کې دا صفت دی دا ګمراه دی چې علم سره نشته او په ګمراه اخته دی نو حاصل به دی موضوع نه نه مراد هغه سره د علم ګمراه مليان ناکار مليان ظالم نه مراد جاهل ناپویا عوام نو مطلب دا شو صراط الذين انعمت عليهم الله نیغه لار راته وښیه دغه خلکو انعام دارین چې تا انعام احسان کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه لار دا کسانو چې غضب شوی دی په هغوی باندې چې سره د علمه ګمراهي ولضالین او نه لار دا حیرانو پریشانو چې بې علمه شیخان او بې علمه عوام دي الله د بې علمه عوامو د لارې نه دا سره د علم ګمراه ناکار مليانو لارې نه مې بچ کړو د منونو نه لار راکړو اوس راشي شاه ولي الله سي وګورو چې څه وایي دا الفوز الکبیر د شاه ولي الله رحم الله ما سره چې کوم ایډیشن دی په خور کې څخانه چا د شاه د اسلام په توخانه په دې باندې دې کې د شاه صاحب د شرک تعریف کوي بیا د مشرکین تعریف کوي مشرکین چاته وي دا سیزی دي نو بیا صفحه نمبر 27 باندې د یهودو بیان شروع یهود سو د یهودو وضاحت کړي کړي کړي وای دا خلک دی چې قران کې ورته موضوع بنایي شي هغه مقصدی خبره دا ده چې زیاده ته کوم دی کتاب وګوره تفسیر ډېر کړي سو پانه او په یو سړی نن سبا د دې موضوع بنایي د یهودو نمونه کتل غواړي نو نن سبا به مصداق شو کی نن سبا نو وای وبالجمله وبالجمله فإن شئت اوس والین څوک دي نو هغه وایي په انتیس په باندې خلک وایي که نن سبا د نصارو د عیسایانو نمونه کتل غواړي وان شئت ان تر انموذجا انموذجا لهذا الفريق که د دې فريق د عیسایانو نمونه کتل غواړي نو فانظر اليوم الى اولاد المشايخ والاولياء الى اولاد المشايخ والاولياء وګوره وی وما یظنون بیابائهم په پلار نکې څه ګومان دی او بیا ورپسې شروع شوې د وګړو تفسیر کړي نو نن سبا د عیسایان مثال د نصاراو د نصارین مثال هغه شاسه وای مراد دې د نن سبا د نیکو خلکو اولاد من دا پیران مریدان تاسو غلط ښه صحیح نه غلط یا په ګولامه غلط تعلیم المسأله، سورة سواد داسې جامع دعا ورپسې آمین ویل کیږي د سنت نه ثابت دی احادیثو نه اسم فعل دی په معنا د استجب آمین الله چې زموږ دا دعا خپل دربار کې قبول او منظور کړي دغه طریقې سره دا د سورة فاتحه سره مختصر تشریح وضاحت نور به مانځنه بعد سورة بقره ان شاء الله